عن ابي هريره وحكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ډیر غوره صدقه هغه ما کان عن ظهر غنن هغه چې هغه په پښته د مالدارای باندې یعنی هغه سره پښتی د چاوي د مالدارای مطلب دا دی چې سړی په ځان لوم پیږي دا نه چې ټول په ټوله سکی ورکی ځکه چې ټول په ټوله ورکی نو دې صدقې پسې مالداری را لکه غریبي نه چې ورپسې د د ضرورت پوره کوي دومره د ته شي پاتې شي منځوار غنن باندې پوښو چې ورپسې د صدقې پسې لګ مالداری شي پاتې شي ته څه ګرځي ظالم یعنی په تا باندې د هغه نفقه سره واجب ده په ترک د واجب سره ظالمي ګناګاری وابدا بمن تاول وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي اذا انفق المسلم نفقه على اهله چې کله مسلمان په خپل کور والا باندې خرج وکړي وهو يحتسبها او د دې لپاره ثواب جوړي نو كانت له صدقه دا د صدقه ده كانت له صدقه وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او بل یو اشرفای دا نکره چې معاد شي نکره نو ثاني غیر د چانه اولانه نو څه د قبل بل وا و دینار او بل یو اشرفای دا چې تصدقت به علی مسکین تصدقت به علی مسکین چې دا چې کم ده ته په یو غریب سکے ولګای و دینار او بل اشرفای دا شان فقط ولا اهلک چې ته ولګای په خپل سره اهل باندې نو اعظمها اجرا په دې کې غټه په اجر کې کم یو ده ان فقته علی اهله چاته په کور والا څه کړی دا خرج کړی دا لند دا دې باندې خلک داسې دغه آسان چې کویږي نو طریقه دا ده چې د نفل او د واجبو کې واجب افضل دی په سنت مؤکده او په نفل کې سنت سری افضل دی خبره پوهیږي دا چې کله ته په عیال باندې په خپل کور والا باندې خرج کړي نو دا پتا سری واجب نو په دې کې خپل ذمہ فارغ ہے اسقاط د چا کې واجب او دا نور شو نو کتنې بل به سوک سکی او کی نفل لی نو نفل با علاکای چې کله واجب نه فارغ شي نو واجب ذمہ فارغ اول لی نو دا ډیر ضروری دی مجدد رحمه الله تعالی نو ځای کې ذکر کړی دی چې خلک کوشش د نوافل او سنن پری دي حالانکه سنتو کې ثواب زیات تر چانه نوافلو دا شان امام ابن تیمیه امام ابن قیم طریق الهجرتین کې لیکلي دي د دې حدیث دلان نه چې الله رب العزت فرمایي چې بنده ما ته ځان نږدې کوي نو هغه سیس چې ما په پرس کړه دا غي نه ځان ما ته خو بل څه نشي نږدې کولای قرب الفرائض قرب النوافل قرب الفرائض فرائض چې کوم دی دا ډېر د نږدې کړ ذریعہ فرائض او واجب خو یو شی دی کنه چې دلیل کې لږ فرق نور واجب هم څه دي فرض دي توبه قال صوبان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل اشرفای چې سړی لګی هغه اشرفای د چې لګي په خپل بال بچ ورپسې هغه اشرفای د چې لګي په خپل سورلای باندې په سبیل الله بیا ورپسې هغه اشرفای د چې لګي علی اصحابه فی سبیل الله په طالبان ورونو باندې لګي تاسو په سبیل الله نه نفس د خدای باندې ګانو دوه کې تیر شوی نه دی چې من طلب علم فهو فی سبیل الله او حالا سر اصحابی دی پر ملګرو باندې لکه داسې چاول به سکی اوخره چای به سکی وسکای توبه خدای توبه دی اوس اړ یو چې په مونږ باندې مسوس دی خلګه ته به چا اوس کاوګا ينفق على صاحبه في سبيل الله عن ام سلمہ قالت قلت يا رسول الله هل يا اجر ان انفق على بني ابي سلمہ انما هم بنیات ایمال په دې کې ثواب شته چې زه خرج کوم د ابو سلمہ په بچو باندې او د ابو سلمہ لا بچی د زما بنځي نه دي دا زما لا بنځي مطلب دا دی چې دا خپل ځامن باندې خرچه را نو پړه لکه دیګه څه ثواب مواب شته نبی علیہ السلام وته انفق علیهم فلک اجر ما انفقت علیهم خرج کوه به تعالی دې سره ثواب دې مطلب دا چې دا په خپل ځان خرچه ده شرم دې کنه کینو په کای لګا دې کې به ثوابي دې ثواب دې پکې زینب امرات عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود خزاوه قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نے عورت ترغیب ورکو وی تصدقنا یا معاشر النساء یا خذو خیراتنا کوي یا خذو خیراتنا کوي ولو من حلیجکن اگر که خپل کالو نه ولي نوي قالت دا زینب وې زپور تر عالم عبد الله ته وی چې انک رجل خفیف ذات الیت ته سړی سپګدسته او غریبي خفیف الذات الید یعنی سره سره شته دی عاجزي او نبی علیہ السلام موږ ته صدقې د خیراتونو ویلي دي ورشه تاسو ته نوکا چې کله زما صدقه پتا کافي کیږي نو زه پتا کوم فین کار ذالک جزء عنی کداب کافی کیږي زما په ثواب کیږي وإلا صرفت وإلى غيركم کپتا نه کیږي زما صدقه نه جاوي بل چا ورکو جاوي قالت فقال لي عبد الله ما ته عبد الله وی په خپل ورسه کنه تاسو ته کو ما بیا وو چې ځان ته ترخص وی لګا ځکه دا ځان له تاسو کنه شرمېدو هیڅ نیت دی خپل ورشه قالت زینب وی فن طلبتو دلالنا فإذا امرأة من الانصار یو خزو انصار بباب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام په ور ولا حاجتی حاجتها زما او دا غیر ضرورت یو هغه د خپل خاون باره کې تاسو کو او ما هم څه کو تاسو نبی علیہ السلام چې وو کنه قد القیت علیه المحابه هغه یو قدرتی رعب هغه باندې وته یریدو قدرتی سو هغه باندې یې خوذل شو یو قدرتی رعب فقالت داوی بلال روته هغه وته هغه وته وی یو خو انصار خو د بل زینب ده یو د انصار خو د بل سره زینب ده نو دې چې منا کړو ونه دې چې منا کړو دا خو سره امانت وغی سره چې خبره وایم ما دوله خبر کو نو دو خبر نو ورکړې دا د نبی رسول الله تاسو کو د نبی رسول الله تاسو جواب واجب وو نو د خپل باندې خبر ورکړي نه دی واغې څه کړی دی تاسو کړل دی نبی علیہ السلام د خود جواب ورکړو نبی علیہ السلام ته وی ایو زیانی زینب باندې خوري دي کوم یو زینب ده معلومه شو چې نبی علیہ السلام باندې ملغیب دا ته هم پته نشي چې په دروازه سوق دي دا ته هم پته نشي چې سوق سوق دي اول ته دام پته نشته چې په دروازه څوک راغلي دي بلال نن نو بلال خبري او سن راغلي دي دا تم پته نشته او څوک څوک دي دا تم پته بلکې چې زینب او طویل نو تعین هم کوله نشي په ایو زیانی کما زینب ایو زیانی قال امرات عبد الله نبی رسول الله صلی الله علیه اجران دوا اجر دی ولا اجر القرابه و اجر الصدقه یو اجر د قرابت ته د رشتہ دارای پاللو او بل اجر دا نفلی خیرات مسله ده زکات کې مسله زیاده